له ډېرې غوسې به چاودېدونکی وي، هر ځل کله چې کومه ډله په هغه کې وغورځول شي، د هغه مؤظفین به له هغو نه پوښتنه وکړي، آیا تاسو ته کوم تنبیه کوونکی نه و درغلی؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير انه بكل شيء بصير آیا دوی د خپل ځان د پاسه الوتونکي مرغان وزرونه وړوونکي او ټولوونکي نه ویني د رحمان سپرته بل هیڅ څوک نشته چې هغه تم کړی وي همغه د هر څه ساتونکی دی دوی ته وایه هغه ډیر مهربان دی پر هغه باندې موږ ایمان راوړی دی او پر هغه باندې زموږ توکل دی ډیر زربه تاسو ته څرګند شي چې په ښکارا گمراهۍ کې لویدلی څوک دی نو څوک دی چې د دې اوبو بهیندونکی سپمونه پرانیزي او اوبه درته راوباسي؟